پیغمبر علیہ السلام د سحر مانزتا ولار او د قران تلاوت کوي نو دغه وخت کې پیریان راغلل پیغمبر علیہ السلام ته غوږ کې هو نو دا عبد الله نه مراد دا الله بنده محمد رسول الله بل د الله عبادت وکاو نو چې کله پیغمبر علیه السلام په مانځه کې قرآن لوسته نو دا پیریان را جمع شو کادو یکونون علیه لبدا دی پیغمبر علیہ السلام باندې راجم شو لبد د لبدتن جمع ده لبد د لبدتن جمع او دا هغه ډلې ته وایي هغه مختلفې ډلې چې بعضې د پاسه د بعضې وي د یو بل د پاسه راشي نو معنا ده دې ادا شولا چې کله پیغمبر علیه السلام ادریږي په دعوت سره چې توحید ته خلق راولي نو قریب ده چې دا پیریان او انسانان راجم شي په باندې دې لپاره چې دا امر د دین باطل کی دا کار د دین په د باندې باطل کی او دا رڼا د اسلام مړه کی چې کله پیغمبر علیه السلام ودریږي یدعوه الله ته خلق را بلی توحید طرف ته خلق را بلی نو قریب را کادو یکونون علیه لبدا قریب را چې دا پیریان او انسانان را جمع شي او د دین دا کار په پیغمبر علیہ السلام باندې باطل کی رنا د اسلام رکی دا یو معنا او دویم احتمال دا دی چې کله پیغمبر علیہ السلام په وادي نخلا کې ودرېد قران لوسته قریب وا چې دا پیریان په د باندې د لمسی غوندې راغون شي لمسی پشان راغون شي د دې وجنه چې شوق د اورېدو د قران زیات دی د قران پاک د اورېدو شوق یې نو د ډېر شوق راځي مشو انما ادعو ربي بشک زرا بل مخبل رب ولا اشرك به احدا د خپل رب سره هیڅ کوم شریک و منا الله سره څوک هم شریک هم نه مخالفین ته وایا قل انما ادعو ربي دې مخالفینو ته وایي چې دا دونه ګڼه هجوم په ما باندې ولې جوړوي چې د اختلاف د پاره راجمع کېږي نو ولې اختلاف د پاره راجمع کېږي دې کې کومه داسې خبره چې تاسو په خفه یې کومه نامعقول او نامناسب خبره مې کړې ده صرف خپل رب طرف ترا بلل کوما انما ادعو ربی بیشک زرا بلل کوم د خپل رب طرف تا خپل رب تا آواز کوما ولا اشرک به احدا سوکم د خپل رب سره شریک ومنه نو پدې کې د جګړې څخه خبره را که تاسو ټول زما مخالف را جمع شئ هجوم جوړ کړئ یاد ساتئ چې زما توکل او باروسه په الله ده قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل او فرمای پیغمبر علیہ السلام انی لا املکو بیشک بیشک ز اختیار نه لرم لکم تاسو تپارا ضرر د ضرر رسول ولا رشدا او نه پلار درا وستو نه تاسو راه راست په خپل اختیار راوستې شمه نه تاسو له تکلیف در کولای شم د خپل ځان تاسو ته نقصان نشم رسولې او نه تاسو راه راست راوستې شمه لا یجیرنی ما بخلاص نکی بالکل من الله اذا الله نه احد هیڅوک ولن اجد من دونه ملتحدا زه بالکل نه بیا مومما من دونه غیر د الله نه ولن اجد بالکل نه بیا مومم من دونه بغیر الله نه ملتحدا د پنازه تاسو ته نه فنقصان رسول خو جدا خبره ده خپل ځان نه پاره د نفع او د ضرر اختیار نه لرم فرض کا که زمانه سکو تاهی وشي څوک مم د الله نه بچ کولای نشي او زما د پناه لپاره هیڅ ځای به نه وي ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله مگر زما په ذمه یو کار دی بلاغا رسول د حق من الله د الله د طرفنا ورسالاته او پیغامات د الله رسول د نفع او د نقصان مالک نه یما یو کار الله را په غاړه کړی دی چې هغه پیغام د الله مخلوق ته رسول دی ومن یعص الله ورسوله هغه څوک چې نافرماني وکړي د الله او د الله د رسول فإن له نار جهنم پس بے شک دا دغی کس دا پارا اور دا جہنم دے خالدین فیہا ابدا دا کافران اوینی ما اغا عذاب یو عدون چې د دوی سره وعده کولی شي فسیعلمون پس در دې چې دوی به پوه شي دوی به وپېژني من اضعف ناصرا چې څوک د ډېر کمزورې چې د چا مددګار ډېر کمزورې دی څوک د ډېر زیات کمزورې د جهت د امدادیانو نه د چا مددگار کمزوری دی و اقل عددا او سوک پشمیر کې کم دی تاسو گنی گنی ڈلی رازے زما خلاف را جمع کے گئے خیال اندار چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغ مرگری کمزوری دیو کم دی پتہ بو لگی گی چھ سوک کمزوری دیو سوک کم دی قل ان ادري اقريب ما توعدون د منکرین ته وایا چې دا دوی ته نه د قیامت په اړه کې تپوس کوي تا مجبورې چې خامخا جواب را چې قیامت کله لري نو ته ته وایا چې د قیامت راتلل پاره کې جزاء او سزا خو یقیني دي خو د دې صحیح تاریخ او وخت الله چاته خودل نه لري نو زه نه پوهېږم چې قیامت به کلی قریب دی او که بعید دی الله ما ته ښودلی نه دی چې قیامت کله دی قل ان ادري ورته ووایه چې بېشکه زه نه پوهېږم اقریب ما چې آیا قریب دی ما هغه قیامت توعدونه چې له تاسو سره وعده کولی شي چې دا قریب دی الله عالم دی په غیب باندې په پټو خبرو الله خبردار دی نو الله نخکار کوي خپل غیبونه خپل غیب علمونه چاته نخکار کوي چې الله چاته وغواړي نو انباء الغیب کوي د قیامت په تعین کې زه به خبره یم زه عالم الغیب نه یم عالم الغیب صرف الله او دا صفت د الله دی نو الله پاک په غیب باندې سو قادر کینا عالم الغیب الله تمام اشیاء چې غیب دي د دې علم الله سره دی علم غیب کلی چې دا غینه د کائنات یو ذره هم بهر نه وي نو دغه علم غیب کلی دا د الله صفت ته بل چاته نشتا اوس که یو بنده وایي چې پیغمبر علیہ السلام ته د غیب او علم نشته نو بیا پیغمبر پس شو چې د غیب او علم وته نشته نو پس پیغمبر شو ځکه چې پیغمبر علی السلام ته په زرګونو د غیب خبرونه د وحی په ذریعہ الله ورکړي دي نو چې چاته وحی نه راځي هغه نبی او رسول نه دی نو الا من ارتضى من رسول په دې کې داغه جواب وشو دا علم غیب کلی نفی نه دا هر غیب نفی مطلقا مراد نه ده بلکې د منصب د رسالت د پاره چې د کم علم ضرورت دی هغه علم پیغمبر علی السلام ته الله ورکړی دی د پیغمبرۍ د پاره چې د غیب د څومره علم او د غیب د څومره خبرونو ضرورت دی هغه ټول پیغمبر علی السلام ته الله ورکړی دی د وحی په ذریعہ باندې او په محفوظ طریقه باندې پیغمبر علی السلام ته راغلی دی وحی چې راځي مخکې ورسو فرشتې د څوکیدارۍ لپاره راځي چې شیطان په دې کې نقصان ونکړي نو تمام هغه خبرونه چې په دین کې د هغې ضرورت دی هغه یو هم پټ نه دی پاتې شوی د وحی په ذریعه پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي او دا د وحی په ذریعه چې د غیب څومره خبرونه راغلي دي دې ته انباء الغیب وایي نو یو علم غیب دی یو انباء الغیب دی نو بعضې خلک د علم غیب او د انباء الغیب په منځ کې فرق نه کوي نو چې فرق نه کوي نو د داسې خلک پیغمبران عالم الغیب گنی تمام پیغمبران خصوصا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا پار علم غیب کلی ثابت او دا سی وی سنگ چی اللہ عالم الغیب دے دا سی پیغمبر علیہ السلام ہم پا ہر ذرہ ذرہ بانے عالم الغیب دے او دا خبرہ شرک و کفر دے سنگ چی اللہ تا علم غیب دے دقا سے بلچا تا نشتا نو بنده ته د الله درجه ورکول دا کفر دی که یو بنده خپل یو خفیا راز یو خپل دوست ته پټ بیان کی او بل چاته نی معلوم نو دې به دې دوست څوک عالم الغیب خو نه وي نو دارنګي الله خپل بندیانو کې خاص بندیان پیغمبرانو ته د غیب بعض خبرونه ورکړي کل نه بعضی نو په دې باندې دا پیغمبران عالم الغیب نشو چې د وحی په ذریعہ باندې کم خبر ورکړي شو نو دا انباء الغیب دی دا علم غیب نه دی جو څوک وایي چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی د دې دا مطلب نه دی چې د غیب د هیڅ څیز نه خبر نه دی نه ډېر د غیب خبره د وعي په ذریعه ورکړل شوي دي د هغې نه خبر دی قل ان ادري قل او فرمای پیغمبر علیہ السلام ان ادري پويګم نه اقريب ما توعدون چې آیا قریب دی هغه قیامت چې تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له ربي امدا که مقرر کړی دی د هغې لپاره زما رب یو لرې نیټه عالم الغیب الله خبردار دی په غیب باندې فلا یظهر علی غیبه احدا پس نه قادر کوي په خپل غیب رازونو باندې احدا هیڅ یو کس الا من ارتضا مگر هغه څوک چې د الله پسندیده شي من رسول د یو پیغمبر نه نو هغه پسندیده پیغمبر ته من بین یدیه و من خلفه د دې وحی نه مخکې او رستو رسدا څوکیداران د فرشتو څوکې مخکې رستو روانې چې ته شیطان په لاره کې غلا ونکي واحصا كل شيء عددا او هر یو شی شمیر لري نو تمام سيزونه چې الله پیغمبرانو ته ورکړي دي هغه ټول د الله نگراني کړي نو وحي څومره چې تللی ده په څوکیدارۍ د فرشتو کې تللی ده هغې کې هېڅ کمې زیاتې به نه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين